الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أن يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه الصلوة والسلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان دا د جاهلیت والا وو عادت وو د هغوی دا حال وو امام قرطبي رحمه الله دې آیت لاندې لیکي که نه چې دې نه مراد یا خو دا دی چې دوی به چې کله طواف کوو د بیت الله نه به ګېر چاپېره ګرځېدل هغه ټایم به چې کوم دی دا لاسونه به یې پړقول او دغه شان شپېلي به یې وهل او یا دویمه معنا د دې دا ده چې د دوی دا مونځ دا داسې ضیاع دی او داسې برباد دی لکه څنګه چې دا شپېلۍ او دا لاس پړقول برباد دي یا د لمونځ نه مراد دعا یا نور داسې عبادتونه دي چې دوی به کول او د لمونځ نوم الله ربالعالمین هغې ته ورکړی دی نو دا عبادت هېڅکله نه شي کېدلی عزتمنو دا جاهلیت بلل کېږي دې ته جاهلیت ویل کېږي دا ډېر غټه خطرناکه خبره ده عزتمندو او هغه وایي و ان حکمهم حکم المرتدین او حکم د دې صوفیانو چې شرک کوي او کفر کوي نو دا د مرتدینو حکم دی همدغه شان محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په الدرر السنیه لسم جز هغه کتاب حکم المرتد کښې دا خبره بیانه کړې ده هغه دا وایي دغه ابن عربي باره کښې وایي چې الذي ذکر العلماء انه اکفر من فرعون او دغه صوفیانو ته مونږ ګمراهان وایو، د دوی دین سره هېڅ قسم تعلق نشته چې داسې ګنده ګنده عقیدې لري، د وحدة الوجود، حتی تؤمنوا بالله وحده، که چېرته په الله رب العلمین باندې سم ایمان راوړو نو بیا زموږ وروڼه دي، خو لیکن تر څو پورې چې دوی د عقیدې د صوفیت باندې پاتې نو دوی چې کوم دی د اسلام نه خارج دي، دا مشرکان دي او خلافت اسلامي دا په ګمراه ډلو کښې شمارلي دي صوفیه، د دې وجې نه عزتمندو دا زمونږ د زمانې دا جاهلان هغه دا شان کارونه کوي چې د دین یې ساعتتېریو لوبې جوړې کړې دي او عبادت یې څه دی؟ عبادت یې شپېلي وهل دی لکه سماع مجلس د سماع چې کوم دی دې کښې حاضر شي هغه کښې ډېر غټ فضیلت ګڼي دی چې یاره دا خو ډېر ښه مجلس دی د فلانکي صاحب په حضور باندې دا مجلس وشو فلانکي صاحب په حضور باندې دا مجلس وشو عبادت به هغه وخت عبادت شمېرل کېږي چې توحید ورسره وي، لکه چې لمانځه لپاره پاکي شرط ده، کله چې په عبادت کې شرک پیدا شي نو داسې فاسد شي لکه د یو لمونځ کوونکي انسان اودس چې مات شي، نو کله چې شرک د بندګۍ سره یو ځای شي بندګي فاسدوي او بربادوي او دغه انسان بیا په اور کې د همېشه پاتې کېدونکو څخه شي. کله چې په دې خبره هم پوه شوې، نو تا ته به معلومه شي چې تر ټولو مهم څېز چې پر تا یې پېژندل واجب دي، هغه خالص توحید او د هغې په مقابل کې شرک اکبر دی. دغه خبره به ته هغه وخت په سمه توګه وپېژنې چې ته څلور قواعد یعنې اصول زده کړې، کوم چې الله تعالی په خپل کتاب کې ذکر کړي دي چې په لاندې ډول دي. لومړۍ قاعده، ته باید په دې پوه شې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو کفارو سره جنګ کړی و، او څوک ژوندی د مړی او مړی د ژوندي څخه را وباسي او څوک د ټول عالم د کارونو تدبیر کوي نو دوی به خامخا ووایي چې الله تعالی دغه کارونه کوي نو ته ورته ووایه چې تاسو ولې د الله تعالی نه نه وېرېږئ دویمه قاعده مشرکانو به ویل موږ دغه اولیا او بتان نه رابلو موږ چې دغو بتانو ته توجه کوو نو زموږ مقصد الله تعالی ته نږدې کېدل او سفارش وي د مشرکانو د سفارش دغې دعوې د هغوی څخه شرک پورته نه کړ. درېیمه قاعده، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو په هغه وخت کې مختلف ډولونه کافر موجود وو، چا د ملایکو بندګي کوله، چا د پیغمبرانو او نېکانو خلکو، چا د ونو او ګټو، چا د لمر او سپوږمۍ بندګي کوله لېکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو ټولو سره یو شان جنګ وکړ او د دوی په منځ کښې کوم توفير ونه کړ، دليل د الله تعالی دا قول دی. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله او ته د دوی سره وجنګېږه تر دې چې هېڅ فتنه پاتې نه شي او ټول دین د الله تعالی لپاره خاص کړی شي. څلورمه قاعده. زموږ د زمانې مشرکان د مخکېنیو مشرکانو څخه په شرک کې ډېر سخت دي، ځکه مخکېنو مشرکانو به په راحت کې یعنې په راخۍ کې شرک کولو او په سختۍ کې به یې الله تعالی ته اخلاص کوله لېکن زموږ د زمانې مشرکان همېشه شرک کوي که سختي وي که اساني دلیل د الله تعالی دا قول دی. ژباړه، په تاسې کې یو کس تر هغې پورې پوره مؤمن نه شي کېدای چې د مسلمان ورور لپاره هغه څه خوښ نه کړي چې د ځان لپاره یې خوښوي او په بل حدیث کې فرمایي، الدین النصیحة، دین خیرخواهي ده. نو زه الله تعالی ګواه کوم چې زه له تاسې سره د الله تعالی لپاره مینه لرم او زه ستاسې خیرخواه او امانتدار ورور یم. زما خبره واورئ او ښه پرې ځان پوه کړئ، ځکه نن د عمل ورځ ده، حساب نه شته او سبا بیا حساب دی، بیا د عمل لپاره موږ او تاسې ته وخت نه را کول کېږي. ای مسلمانانو! زه ستاسې نه د هغو وروڼو سره غږېږم چې له جهاد نه ناست دي. هغه کسان چې په خپلو سترګو د اسلامي خلافت پر ضد د نړۍ د ټولو عربو او عجمو کفري ملتونو را ټولېدل ویني او په خپلو غوږونو یې ټولې کیسې اوري، دوی ښه پوهېږي چې نن ټوله نړۍ د حقیقي اسلام د له مېنځه وړلو او د موحدینو مسلمانانو د ختمولو لپاره لاس په کار ده. تاسې ته وایم چې د دې سترو جنګونو او لویو لویو پېښو پر وړاندې تاسې په کوم موقف کې یاست؟ دی خوښ شوي دي چې له ښځو ماشومانو او معیوبینو سره پاتې شي الله تعالی یې پر زړونو مهر لګولی دی نو په حقیقت کې یې سر نه خلاصېږي او آیا تاسې د الله تعالی له تدبیر او استدراج څخه ځان په امن کې بولئ آیا تاسې د زورور ذات له غصې نه ویره نه لرئ او آیا د هغه انتقام ته مو فکر نه شته ای له جهاد نه ناستو خلکو تاسې د خپل دین لپاره څه کړي دي؟ تاسې په خپلو سترګو ګورئ چې هره ورځ په هر ځای کې د دې دین پر ضد جګړه روانه ده، څنګه درته ناسته خوند در کوي؟ حال دا چې ستاسې وروڼه ستاسې د راحت او ارام ژوند لپاره خپلې وینې تویوي، زخمونه ګالي او خپل مالونه او اولادونه یې د قربانۍ میدان ته وړاندې کړي دي، څنګه ارام کولای شئ او مسلمانان وروڼه دې د نړۍ تر ټولو ذلیله خلکو له خوا تعذیبېږي؟ څنګه له خپل اهل سره په نرمه بستره خوب درځي او مسلمانانې خویندې دې د طواغیتو په زندانونو کې د هغوی له ظلم لاندې شپې سبا کوي یوازې د عراق حالات وګوره چې په خپله یې د عراق د مرتد صفوي حکومت د کورنیو چارو وزارت احصایه در کوي چې د دوی د توري لاندې په زندانونو کښې د اهل سنتو د ښځو شمېره پېنځه زره یو سل دېرش تنو ته رسېږي چې له دې درې زره درې سوه دېرش ښځو سره زنا شوې او له دې جملې نه یې دوولس سوه ښځې له زنا نه حاملې دي او یو سل اتیا یې د اجتماعي زناګانو په نتیجه کښې ووژل شوې نن ورځ تاسې څه عذر لرئ؟ الله تعالی ته به څه ځواب ورکوئ؟ الله سبحانه وتعالی درنه په بغداد، دمشق، حایز، د کابل پل څرخي او د پاکستان په مختلفو ښارونو کښې په سترو زندانونو کښې د باعفته مؤمنو مسلمانو بندیو خویندو پوښتنه وکړي. والله چې دا ټولې خویندې ستاسې نه په سلګونو ځل د خپل قید نه د ازادۍ په اړه مرسته غواړي، چغې وهي چې وا اسلامه! وا معتصمه! ای زما اسلامه! ای زما وروره! ای معتصمه! ای له جهاد نه ناستو خلکو! آیا تاسې ګمان کوئ چې تاسې د جهاد په الهي امر کښې داخل نه یاست؟ ایا ستاسې همدا عقیده ده چې پر تاسې یوازې مجاهدینو ته دعاوې فرض دي او بس او که د مجاهدینو په حق کې یوازې د دعا لاس پورته کړئ ستاسې غاړه به ازاده شي او بس همدا به د دوی نصرت او مدد وي ایا تاسې مسلمانان نه یاست ایا ستاسې کتاب همدا قرآن نه دی یا ستاسې نبي همدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی آیا د دې دښمن دفع کول یوازې د موجوده مجاهدینو ذمهواري ده او بس؟ که تاسې له بشریت نه پورته درجه لرئ، له مجاهدینو سره د هغه دښمن په دفع کولو کښې د جهاد سختۍ نه شئ ګاللی چې څوک له خپل دین څخه وانه وړي، دوی هېڅ بشري ارزښت ته نه قایل کېږي او نسل او فصل یې دواړه له منځه وړي. آیا تاسې دا فکر کوئ چې دا دښمن به تاسې له منځه یوسي ځکه جهاد ته نه پورته کېږئ؟ نو آیا که په کور کښېنئ، تاسې د ځان لپاره د نجات کوم ضمانت لرئ؟ ولې ستاسې دا الله په ځمکه د الله سبحانه وتعالی د شریعت حاکمیت خوښ نه دی؟ ځکه دا دولت خپل دولت نه ګڼئ؟ ایا په خپل کور کښې مو په ارام او سکون ویده کېدل خوښ نه دي چې د هېڅ کافر او مرتد له خوا د کومې وېرې او خطر سره مخ نه یاست؟ ایا دا مو خوښه نه ده چې د الله د شریعت په سیوري کښې د اسلامي خلافت د عزت له بیرغ نه لاندې لوړ سرونه په عزت ژوند وکړئ او ازاد وګرځئ؟ ایا دا ټول نعمتونه قیمت نه لري؟ که لري، نو بیا څنګه مجاهدین د دې نعمتونو په بدل کې خپلې وینې ورکوي او تاسې په نرمو بسترو خوبونه کوئ او له پاسته ژونده خوند اخلئ؟ ای له جهاده ناستو مسلمانانو! آیا الله تعالی درته نه دي ویلي چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله الله تعالی د دین له دښمنانو سره تر هغې وجنګېږئ چې هېڅ فتنه پاته نه شي او دین یوازې د الله تعالی وګرځي دې کفارو سره جنګ وکړئ، الله سبحانه وتعالی به ستاسې په لاسونو دوی ته سزا ورکړي، وبه یې شرموي او له تاسې سره به د دوی پر وړاندې مرسته وکړي او د مؤمنانو زړونه به پرې یخ کړي. ایا ستاسې رب تاسې ته دا امر نه دی کړی چې قاتلو الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون له اهل کتابو نه د هغه خلکو سره وجنګېږئ چې نه پر الله ایمان لري او نه د اخرت پر ورځ او نه هغه څه حرام ګڼي چې الله او رسول حرام کړي وي او نه حق دین خپل قانون ګڼي تر هغه وخته ورسره وجنګېږئ چې په خپل لاس په داسې حال کې جزیه ورکړي چې ښه ذلیله وي آیا ستاسې خالق تاسې ته نه دي ویلي چې یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولجدو فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین ای مؤمنانو هغه کفارو سره وجنګېږئ چې تاسې ته نږدې دي په تاسې کښې سختیو وګوري او پوه شئ چې الله تعالی له نېکانو خلکو سره دی که قرآن کریم ستاسې کتاب وي او ستاسې لپاره راغلی وي نو بیا یې د دې ټولو ایتونو سره تاسې څه کوئ دا خو ستاسې کتاب دی او دا د اسلام کتاب دی دا هغه کتاب دی چې نه پکې باطل لپاره ځای شته او نه کوم نقصان لري د حکیم او حمید ذات له لورې راغلی کتاب دی او تاسې د شپې او د ورځې د لوستلو دعوه کوئ ای له جهاد څخه ناست خلکو د الله تعالی له دې وینا څخه نه ویرېږي چې فرمایي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 خلک روزې او دعوتونه کوې او دا هم جهاد دی او داسې نور شیطان تا ته دا وهم در اچوي چې ستا لپاره د وسلې اخېستلو ته هېڅ اړتیا نه شته ځکه ته خو بې وسلې مجاهد یې نو دا صحیح ده چې د جهاد ډېر بابونه دي دا صحیح ده ای زما نازکو وروڼو چې تاسې په لباس کښې ژوند کوئ چې تر هغې به درنه دغه ذلت پورته نه شي چې بېرته خپل دین ته نه یاست راستانه شوي، نو په دې پوه شئ چې دا ذلت د وسلې له اخېستلو پرته نه ختمېږي، دا د وینو له تویولو، زخمونو ګاللو او سترو قربانیو پرته نه پورته کېږي. ای له جهاده ناستو خلکو! تاسې د مجاهدینو په جهاد له دې امله عیبونه لګول چې دوی له اردو، پولیسو، اربکیو او شیعه ګانو سره جنګېږي، تاسو دغو مرتدینو ته چې مجاهدین ورسره جنګېږي د مسلمانانو نوم ورکوئ دا په دې خاطر چې د خپل ځان لپاره د جهاد څخه ناسته روا کړئ او خپل ضمیرونو ته پرې ځواب ورکړئ په الله تعالی قسم چې تاسې په خپلو سترګو ولیدل چې د دغې اردو فوځ پولیس استخباراتو ایجنسیانو شیعه ګانو او نصیرانو په مسلمانانو څه څه وکړل نشته لایق د بندګۍ مګر یوازې الله تعالی دی، الله تعالی د هغه څه نه پاک دی چې دوی ورسره شریکوي، نو تاسو د دغو ناکاره ملایانو خبرې مه منئ، ځکه دوی سبا د قیامت په ورځ له تاسو هېڅ دفاع نه شي کولای، تاسو یې دا خبره مه منئ چې دوی وایي د جهاد زمانه ختمه شوې ده، هېڅکله نه، په الله تعالی قسم جهاد خو دا دی اوس اوس پیل شو. د سلمه بن نفیل رضی الله عنه څخه روایت دی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وم، یو سړي وویل ای د الله رسوله! خلکو آسونه ذلیل کړل او وسلې یې کېښودې، وایي جهاد نه شته، جنګ پای ته ورسېده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مخ راواړوه او ورته یې وویل، کذبو الآن الآن جاء القتال، دوی دروغ وایي، جنګ خو اوس اوس راغی، زما د امت یوه ډله به همېشه د حق په ملتیا کښې جنګېږي، الله تعالی به ورته د خلکو زړونه کاږه کړي. موږ به ستاسو انتظار باسو، موږ به د اسلامي دولت په هر ځای کښې موجود معسکراتو کښې انتظار باسو، موږ په دې خاطر انتظار باسو چې تاسو د خپل دین مرسته وکړئ او خپل بیرغ پورته کړئ، د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ. موږ انتظار باسو چې تاسو دغه په کور راتلونکی دښمن وتمبوئ او هېواد د دوه نېکیو او غوره پایلو حاصله کړئ، یا فتح کاملي او یا شهادت. که چېرته ژوندي پاتې شوئ د عزت ژوند به وي، که مړه شوئ نو شهیدان به یې، نو دغه دې جنت دی چې رانږدې شوی دی. سپی ښایسته دی، اوبه یې خوږې دي، دغه رومیان دي، د دوی عذاب رانږدې شوی، زما دا نذر دی که زه ورسره مخ شوم نو وهم به یې، که تاسو جهاد نه کوئ نو بیا خپلو ښځو ته لاره خلاصه کړئ چې جهاد ته ولاړې شي. ان شاء الله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په الله عز وجل سپارو هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله